يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين دسودنا الله رب العالمين خپل بندگان منهور نور خلق له خبردار ورکوي پوي کوي اذا الله او رسول له طرف نه تاسو له جنگ اعلان ده امام ابن کثیر رحمت الله علیه د آیات په تفسیر کې لیکلي دي د مسلمانانو خلیفہ او بادشاہ موجودي نو که څوک سودی معاملات کوي منه به کی او کنه د خپل سود باندې کلک ولاړ دی نو بیا به نصر وای دغه آیات مبارکه کې دا دی فاذنو بحرب من الله ورسوله حکم د مؤمنانو لچ جنگ ور سره کوي پرې دی ما وان تبتم امام آلوسی رحمت الله علیه په روح المانی کې وایي دا اول ظلم نه مراد ده چې سود اغستل دي چاله مال ورکه نو اول نو ور سره دا خبره او کې مال به په دم رسول راکه نو لا تظلمون ظلم بنه کوي او د دویم ظلم نه مراد دا دي چې رسول مال نو واپس کول ني پنا پوي کې چې چا سره سودي معامله معامله کړي نو د الله د قانون او د حکم نه خبر شي سود دې پرې خو دو خدا چاله چې مال ورکړي نو دې استاد هغه اصل مال واپس نه درکړي او یاد دې دویم ظلم نه مراد دا دي چې واپسې کټال مټول کوي اسی اخوا دی خوا کئی تنگئی دی تاور لسود پری خودو دی در لوس رأس المال ندر کئی د عرش د سور اعلان دی الله رب العالمین راولي د عرش په سوري کې وي امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې په اسناد حسن سره حدیث ذکر کړي بعض اهل علم د اسناد تصحیح کړي لمن انذر معسرا فله بكل يوم صدقه قبل ان يحل الدين نو هر ورځ چې ورلده انتظار کوي نو په دې باندې ورله دومره خیرات او صدقه ملاويږي لکه څومره قرض چې ورکړي او چې د قرض هغه نیټه راورسې دا د هغې نه رستو د ورله انتظار ورکو رستو د ورله مهلت ورکو انتظار دی ورله وکړو نو دومره اجر او ثواب درله ملاويږي لکه کومه قرضه چې ورکړي دا هغې دوګنا زر روپۍ دی فقیر له قرض ورکړي دا او ورله ویلي چې میاش پس به راکې او دا چې خیرات کوي تاسو نو دا غره دي تاسو لپاره کچرت تاسو په هیږي امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې حدیث ذکر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فخوانو امتونو کې یو تاجر او سوداګرو تجارت به کولو دا ابو قتاده رضی الله عنه په یو کس باندې قرض وو نو د قرض مطالبه لچ باورغه قرضدار به پټ شو نو یو ورځ موږ ورلوي ولې زه درځم او ته زمانہ پټيږي او ورلوي اني معسر زه غریب يم تنگ دسته موس مې نکېږي زه قدر نه پټ شم صحابي ورلوي الله ته د الله په نوم قسم پرې قسم در کوم چې ته غریب یو بې وسه ځکه پټېږي هغه ورلوي چې الله زما دې په الله قسم چې وس مې نشته نو ځکه پټېږم صحابي ورلوي ما د رسول الله عليه الصلاة والسلام نه حدیث اورېدلې نو غریب او تندس تل دې دې انتظار کی یاد ور ل قرض معاف کی او بیا دغه کس ل قرض معاف کو نو غریب ل قرض معاف کول یا ور ل انتظار کول دې لوی اجر او ثواب راغله او رسول الله عليه الصلاه والسلام دعا هم کړی دا کس لا کله که څه شی خرڅي او که اخلي او که چا له قرض ورکي یا د قرض مطالبه کوي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله پرې آیات مبارکه کې تخویف اخروی دی وای که غواړي چې اخرت کې درته الله اسانه معاملو کی امام نسائی رحمت الله علیه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او سعید ابن جبیر رحمه الله نه نقل کړي چې دا د قران کریم د نزول په اعتبار سره اخیرنه آیت ده دا قول د اکثر اهل علم او اکثر مفسرین نه دین علاوه نور اقوال مشته چې کوم د قران کریم اخیرنی آیاتونه دي